د بنی اسرائیل او د يهوديانو نور خباثتونه ذکر کړي او دا غسلورم خطاب دی د يهوديانو سره د دې په خباثتونو کې دا دي چې د پخواني انبيای کرام علیهم الصلاۃ والسلام نه منل د قصفنا معنا د اردفنا امام ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا غفصی رست من نور انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام پر لپسی را لیگلیو او امام آلوسی رحمت الله علیه په تفسیر روح المانی کی ذکر کړی روح القدس کې امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې ګڼ اقوال ذکر کړي خو بیا وایي چې ظاهره خبره دا ده چې مراد ته د جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام دی چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام کله پیدا کېدو نو دا وخت نه راواله تر اخر پورې چې کله يهوديانو دا حربې جوړولې چې عيسى عليه الصلاه والسلام دې شهيد کی تر هغه پورې ورسره جبريل امين موجود الله روغ رحمت او سلامت اسمان لوقي جوړو د دې محفوظ ساتلو د باب سمع يسمعون او کله چې دا د باب ضرب يضربون في هوا يهمي نو په معنا د سقوط او غرزیدو سر راځي لکه رست وراشي او تنوید الريح في مكان صحيح نو دا بیا جمع د غلاف دا دا کڅوړې او تیلې لوي معنا دا چې زړه زمونږ د علم دوخینی نو ستایل د زمونږ له حاجت نشتا مونږ په خپل لوی عالمان نو زړه مو د علم نډک دی لکه د سوره مومن په اخر کې درې آیات آیات کې مراشي هر کله چې انبیاء کرام د خلق لراغلي فرحوا بما عندهم من العلم دای خوشاله کیو مستی کړو پاغه چې دای تر علوم د فلسفي او د هغه وخت د منطق چې کوم علم او نو باغې باندې